خلافت غږ خبری ګړی خلافت غږ خبری ګړی خبری ګړی د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو سرټکي د پچیر په سیمه کې د اسلامي خلافت د زمرو په برید کې د ګډ اېتلاف عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د اسلامي خلافت زمرو د پاکستاني پولیسو په ټرېننګ سنټر اتلوال برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یې یو سل اویا تنه پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. او د الانبار ولایت د رطوبې ښار ډېری سیمې د اسلامي خلافت د زمرو په واک کې پرېوتې. د پچیر په سیمه کې د اسلامي خلافت د زمرو په برید کې د ګډ اېتلاف عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. نن د سې شنبې په سهار د اسلامي خلافت اتلو شاه زلمو د ګډ اېتلاف له ډلې د سرحدي پولیسو په ټولي برید کړی چې درې تنه یې ترېنه په ټکه وژلي. خبر زیاتوي چې لله الحمد د نن ورځې په تصفیوي عملیاتو کې د اسلامي خلافت زمرو ته د پاس پچیر په سیمه کې ګڼ شمېر اسلحې او پراخه مهمات په لاس ورغلي. پچیر هغه سیمه ده چې اوسېدونکو یې د آی ایس آی د مزدورو امارتي جنګیالیو او د افغانستان د مرتد رژیم په لمسون درې ځله د اسلامي شریعت په وړاندې پاڅون وکړ چې دا دی اوس لله الحمد د خپلو هغو اعمالو سزا ګوري چې د الله د کتاب قرآن عظیم شان مخالفت یې کړی و د دغه پاڅون کوونکو سترې کلاوې د آی ایس آی او سي آی ای د ملیشو په وسله کوټونو بدلې شوې وې چې اوس لله الحمد الله په عظیم فضل او نصرت د هرې ورځې په تېرېدو د مجاهدینو لاس ته ګڼ شمېر وسلې او مهمات په لاس ورځي. په سیمه کې یوازې د دولت او امارت په وسلو سمبالو پاڅون کوونکو پر وړاندې جګړه روانه ده او لله الحمد په یاده جګړه کې یوازې پاڅون کوونکي، د دولت عسکر او امارتي جنګیالي وژل شوي. د اسلامي خلافت مجاهدین په نورو مؤمنو ولسونو غږ کوي چې دوی دې هېڅکله د امارت په نامه د آی اس آی د ملېشو او د افغانستان د مرتد رژیم په پوچو تبلیغاتو دوکه نه شي او د اسلامي شریعت په وړاندې یې له هر ډول تړون او پاڅون څخه لرې اوسئ. لله الحمد د اسلامي خلافت مجاهدینو سره په لاس کې د الله رب العزت قانون دی او غواړي چې په ټوله نړۍ د الله عظیم کتاب حاکم کړي نو د آی ایس آی او سي آی ای په لمسون د اسلامي شریعت په وړاندې پاڅون کوونکي بې عوام نه شمېرل کېږي او ژر ده چې د خپلو اعمالو سزا وګوري د اسلامي خلافت زمري په عامو مؤمنو مسلمانانو غږ کوي چې هېڅکله د دې رزیلو شبکو د مزدور رسنیو او تالیڅټو چارواکو په پوچو تبلیغاتو دوکه نه شي دوی دې په هره سیمه کې خپل عادي ژوند پر مخ بوځي، هېڅکله به د اسلامي دولت له لښکرو څخه دوی ته هېڅ ډول زیان ونه رسېږي. دا مؤمن ولسونه دې په دې وپوهېږي چې د اسلامي خلافت عسکر د همدوی بچي دي او غواړي چې د الله نظام د الله په ځمکه قایم کړي او دا مؤمنې پرګنې د آی اېس آی او سي آی اې له شر او فتنې څخه وژغوري ان شاء الله. د اسلامي خلافت زمرو د پاکستاني پولیسو په ټرېننګ سنټر اتلوال برید ترسره کړ چې یو سل اویا تنه پولیسو ته یې مرګ ژوبله واړوله. بېګاه شپه لس بجې د طلحه، عمر او عبیده په نومونو درې تنه استشهادي شاه زلمیو د پاکستان کوټې ښار بصریاب روډ د پاکستاني پولیسو په ټرېننګ سنټر اتلوال برید ترسره کړ چې لله الحمد یوسلاویا تنه پاکستانیو مرتدو پولیسو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. برید د شپي لس بجې پیل شو چې لومړی انغماسي سرتېرو لاس په لاس جنګ وکړ چې د دې جګړې تر دوو بجو دوام وکړ، وروسته بیا یادو استشهادیانو خپلو د چاودېدونکو توکو ډکو کمربندونو ته چاودنې ورکړې چې د الله رب العزت په نصرت یې د آی اس آی پښې ولړزولې او تر یوسلاویا تنو پولیسو پورې یې ووژل او ژوبل کړل. د یادولو وړ ده چې څه موده وړاندې هم د کوټې په یوه روغتون د اسلامي خلافت د یو اتلوال برید په ترڅ کې په لسګونو مرتدو وکیلانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه او انشاالله د الله په فضل او نصرت دا لړۍ به له دې وروسته لا تنده او دوامداره پر مخ درومي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د اسلامي خلافت زمرو په خپلو اتلوالو بریدونو نړۍ ته دا وښوده چې دوی د آی اس آی د مرتد ادارې سرسخت دښمنان دي او د هغه پوچو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار دی چې وايي په خراسان ولایت کې د اسلامي خلافت اتلان د آی اس آی تر واک لاندې دي لله الحمد نړیوال اسلامي خلافت په ټوله نړۍ کې غورځنګونه پیل کړي او ژر ده چې غورځنګونو په لړ کې به د خراسان له پاکې خاورې هم د آی اس آی سي آی اې او د ایران د شیعه دولت د وحشت تور ټغر ټول کړي. آیس آی دې هېڅکله دا فکر نه کوي چې په خراسان کې د اسلامي خلافت د زمرو مخې ته د افغانستان په حکومت کې د شته پارلماني جاسوسانو او نورو ګوډاګیانو په مټ او همداراز د امارت په نامه د خپلو مزدور ملېشو په وسیله ګوندې د اسلامي خلافت زمري بوخت ساتلي، بلکې د اسلامي خلافت زمریان د الله په فضل دا وړتیا لري چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د داسې اتلوالو بریدونو تر څنګ د آیس آی د مرتدو چارواکو په شمول د ناپاک فوځ لوړ پوړي چارواکي په نښه او د جهنم کندې ته واستوي د اسلامي خلافت زمري د آی اس آی په مزدور مليشو غږ کوي چې ستاسو مقاومت د آی اس آی چارواکي د اسلامي خلافت د زمرو له بريدونو نه شي ژغورلی او تاسو د آی اس آی په دفاع کې ځانونه د جهنم کندې ته مه غورځوئ او همدا راز د پاکستان ناپاک فوځ ته دا ګواښ کوي چې ان شاء الله ډېر ژر به د اسلامي خلافت د شاه زلمو له مخې ستاسو په لاسونو د شګو دا اچول شوي بندونه در مات شي او تاسو سره به د نړۍ د مختلفو مؤمنو پرګنو او مخلصو مجاهدينو د وينو حساب وکړي. باذن الله او وروستی خبر دا چې د الانبار ولایت د رطوبې ښار ډېری سیمې د اسلامي خلافت د زمرو په واک کې ولوېدلې چې په دغه بریدونو کې اویا تنه مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. قدرمنو اورېدونکو دا و د دې مهال لنډ خبرونه، له خبرونو وروسته هغه څېړنیز راپور مه هېروئ چې د پچیر په سیمه جوړ شوی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پېړۍ شوې وې چې اسلامي امت په یوه داسې کښتۍ کې ناست و چې له هرې خوا د وخت او حالاتو د بدلونونو او د کفري طوفانونو له بې رحمه څپو سره دغه کښتۍ مخ وه چې په وروستیو پېړیو کې همدا سورۍ کښتۍ د شرق او غرب داړمارو کافرو داسې ماته راماته کړه چې په هره تخته یې د بېل نسل، ژبې، مذهب او قوم مسلمانان د غرقېدو په تمه د کفر د یغي دریاب په طوفاني څپو کې بې له ژغورونکي، سرکردانه، لر بر ټالۍ وهلې. په همدې حساس وخت کې د کایناتو پالونکي رب العالمین په اسلامي امت ځانګړی رحم وکړ. یو ماهر ژغورونکی او مټور ماڼوی سره د نوې، قوي او غښتلې کښتۍ د دې ډوبېدونکي قوم ژغورنې ته راواستوو. دې ماڼو په هره تخته ناستو بېلابېلو قومونو، مذهبونو، ژبو او سمتونو مسلمانانو ته په فولادي موټو کې نیولی تور بیرغ ورپاوه او په لوړ اواز یې ورنارې کړې چې زما لور ته د راتلو هڅه وکړئ، راشئ دې کښتۍ ته د راختلو کوشش وکړئ. هماغه و چې د طوفانونو په یغي څپو کې لارورکو قومونو په مایوسه څېرو کې د خوښۍ څرک وځلېد. هو! دا د اسلامي امت د ډوبېدونکې کښتۍ ژغورونکی مڼو امیرالمؤمنین الشیخ ابوبکر البغدادي الحسیني القریشي حفظه الله و، چې غرقېدونکي اسلامي امت یې د نجات ساحل ته را پورې ایست. خراسان ولایت هم هغه ماته تخته وه، چې د بېلابېلو ژبو، قومونو، سمتونو، تنظیمونو مسلمانان پرې په بېلو بېلو تختو د ډوبېدو په تمه شپې ورځې تېرولې. او د وخت کفري شياطينو، ISI او CIA، په شريکه د غرقېدو لپاره په ډېره تېزۍ کار کاوه، خو لله الحمد الله رب العزت د پراخه ځمکې دا مبارکه ټوټه هم له تباهۍ وژغورله او د خلافت اسلامي ولايت اعلان شو. خبره رالنډوم، څه کم دوه کاله وشو چې، په خراسان کې د اسلامي خلافت سپېڅلي مجاهدین په لسګونو ځله د آی اس آی او سي آی اې له تاړاکونو، ظلمونو او پلانونو سره مخ شول خو لله الحمد د اسلامي خلافت زمرو د وخت د هر یغي طوفان سره په کلکه مقابله وکړه او دا لړۍ لا هم روانه ده. درنو اورېدونکو! خبره مې دا کوله چې په خراسان ولایت کې د اسلامي خلافت د ګوتو په شمېر مجاهدینو چې کوم ظلمونه وشول تاسو ټول د دې شاهدان یاست. دا هغه پاک او سپېڅلي مجاهدین دي چې یوازې د الله نظام د الله په ځمکه غواړي. دغه سپېڅلو ځوانانو په همدې هدف ځینو د امارت تر بیرغ لاندې په افغانستان کې د امریکايي استعمار او طاغوتي رژیم په وړاندې خپل سرونه نذرانه کړل او د جهاد سنګرونه یې تاوده وساتل او ځینو یې د تحریک تر بیرغ لاندې د پاکستان د مرتد فوځ جرړې پرې کړې دا سپېڅلي مجاهدین په دې پوه وو چې د یادو تنظیمونو لکه یې د آی اس آی سره بنده ده، خو بیا یې هم د یو اسلامي خلافت د ظهور په تمه خپله مبارزه جاري ساتله. همغه وو چې زموږ پالونکي ذات پرې همدا عظیمه لورینه وکړه او د اسلامي خلافت اعلان وشو. دا د اسلامي شریعت تږي مجاهدین ډلې ډلې د اسلامي خلافت لیکو سره یو ځای شول او د سپین غره په هیبتي څوکو او ناوونو کې د هغه چا په قیادت چې نړۍ یې د تحریک د زمري او د پاکستان د مرتد فوځ د لوی قاتل په نوم پېژني، بیرغ پورته کړ. د تحریک دغه زمري حافظ سعید خان ته چې له دې وړاندې یې هم په زرګونو د پاکستاني مرتد فوځ په مردارو فوځیانو تړې او کندې ډکې کړې وې همدا قتال یې لا هم همداسې دوامداره ساتلی او لګیا دي سرخندویان اتلان یې نه یوازې دا چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د آی ایس آی په افسرانو او چارواکو بریدونه کوي بلکې د پاکستان په خاوره کې هم همداسې د پاکستان ناپاک فوځ پر وړاندې د مقاومت خطونه پراته دي لکه دلته چې د افغانستان مرتد رژیم سره پراته دي، د سپین غره د لوړو غرونو او درو ور پورې خوا د خلافت اتلانو د روهیال بریدونه په پاکستاني فوځ پیل کړل نو په دې خوا کې هم د مختلفو ژبو، قومونو، سمتونو او اسلامي مذهبونو او تنظیمونو څخه راغلیو په زرګونو ځوانانو غورځنګونه پیل کړل چې د دغه فتوحاتو په لړ کې د روژې په مبارکه میاشت کې د دښمن دولس سترې پوستې او یوې امنیې قوماندانۍ په شمول فتح د ګڼو بهرنیو اشغالګرو په شمول کورني مزدور چارواکي هم په ښارونو کې ووژل شول او د ښاري شاه زلمیو له لورې هم دا لړۍ ښه ګرمه روانه ده. درنو ولسونو! د افغانستان د مردود حکومت هغه چارواکي چې د آی ایس آی او سي آی اې ته غبرګه دوسي کوي او نه غواړي چې دا ولسونه نور د دغه رزیلو شبکو له ظلمونو څخه نجات ومومي، ځکه نو وخت ناوخت ولسونه په یو نوم او بل نوم غولوي او د خلافت د پاکو مجاهدینو مقابلې ته یې را اچوي، وسلې ورکوي، پاڅونونو ته یې چمتو کوي او پوستې ورته جوړوي او خپله بیا ترېنه پښې سپکوي او د آی ایس آی او سي آی آی په دفترونو کې بېغمه پلن سټونه او غټې خېټې ارګمي کوي خو کله چې بیا د اسلامي خلافت مجاهدین پاڅون کوونکو ته د هغوی د عملونو سزا ورکړي نو بیا د امریکایي کفر لوډ سپېکرې رسنۍ او د اوباما سکه بچي ژورنالستان په واز کومې خوله خلاصه کړي چې اسلامي خلافت عوام ووژل او د عوامو کورونه یې وسېځل هغه وخت دې ړندو ژورنالستانو په خړو سترګو پټۍ لګولې وي چې کله همدا عوام د دغه مرتدو چارواکو په امر امریکايي ټوپکې په غاړه کې واچوي، د امریکايي چورلکو د درنو بمبارونو په ملتیا په خپلو کلاګانو کې پوستې جوړې کړي او د شریعت د مخنیوي لپاره بډې را ووهي، نو دا ژورنالیستان یې بیا نه ګوري، خو کله چې د الله حکم پرې عملي شي او د اسلامي شریعت په وړاندې پاڅون کوونکي په خپله سزا ورسېږي، نو بیا غلبله جوړه کړي، خو په هر صورت لله الحمد تاسو اوس پوه شوي یاست، د دغه کفري چارواکو، رسنیو، مکر، فریب او طرحې درته ښکاره معلومې شوې دي چې د وطنیت، جمهوریت او نورو غولوونکو او سپکو شعارونو تر سیوري لاندې د کفري نظامونو د بقا لپاره کار او مبارزه کوي. مؤمنو ولسونو! د هغه پاڅونونو په لړ کې چې ISI او CIA رهبري کوي، یو هم د پچیر د سیمې پاڅون کوونکي وو چې د افغانستان مرتد رژیم او د امارت په نامه د ISI ملېشو په شریکه رهبري کول او د اسلامي شریعت مقابلې ته یې راوړاندې کول. دا پاڅون کوونکي لکه د مامن د پاڅون خېلو په څېر دوه ځله له دې وړاندې هم وبخښل شول، عمومي عفو ورته وشوه او مجاهدینو پرې احسان وکړ، خو څو میاشتې وړاندې چې اسلامي خلافت مجاهدین د الله نظام په لاس دې سیمې ته لاړل نو عوامو ته یې د قرآن او سنت په رڼا کې د سوکاله ژوند زیري یوړل خو هغه خود غرضه اشخاص چې آی ایس آی او سي آی اې ته غبرګه جاسوسي او دوسي کوي نو امارتي جنګیالیو سره یې د چرسو، بنګو، اختطاف، سود او نورو شریکو ګټو او رذالتونو په منظور یې د اسلامي خلافت په خلاف د شریک ایتلاف معاهده وکړه چې د افغانستان د مرتد رژیم اربکي چرسیان به هم په امریکایي تجهیزاتو مجهز د دغه ایتلاف غړیتوب ولري. همغه و چې پاڅون وشو او د اسلامي خلافت مجاهدین د دغه ګډ ایتلاف د خیانتونو په نتیجه کې د سیمې پرېښودو ته اړ شول نو له دې څو میاشتې وروسته یو ځل بیا د الله د لارې عسکر قرآن په لاس په پچیر ورننوتل هغه ټول پاڅون کوونکي یې ونیول او منکرات یې منع کړل همدې پاڅون کوونکو ته یې بیا عمومي عفوه وکړه او په عزت یې خپلو کورونو ته ستانه کړل په دوی اعتماد وکړ او د الله د شریعت په خوږو یې قانع کړل خو د دریم ځل لپاره بیا په قاچاق، سود، اختطاف او نورو سیاسي او اقتصادي تجارتونو کې شریکو کړیو دوی یې پاڅون ته مجبور کړل، مجاهدین یې بیا په غدر او خیانت سره شهیدان کړل او له سیمې یې په شاتګ مجبور کړل. دا نو هغه مهال و، چې په خراسان کې اسلامي خلافت نوی اعلان شوی و، مجاهدین خورا کمزوري وو، خو له اوږده ځنډ وروسته څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د الله رب العزت لښکر په پچیر د داسې خونړي سېلاب د څپو په څېر ورننوتل، چې د امارت آی ایس آی، پاڅون خېل او د افغانستان مرتد رژیم ګډې تلافې یې دړې وړې کړ، د مقاومت بندونه یې ونړول او لله الحمد پراخه سیمې یې فتحه کړې، خو اوس خبره دا ده چې څو ځل ازمایل شویو کړیو او کفري رسنیو یو ځل بیا ډول ډول تبلیغات پیل کړي او خپل تکراري درواغ یو ځل بیا تکراروي، په پچیر کې سوځېدلي کورونه د بې ګناه عوامو کورونه بولي، همدا رسنۍ ټوله ورځ غاپي او له یوه لورې وایي چې پاڅون کوونکو مقاومت پیل کړی او بل لور بیا وایي چې بې ګناه عوام یې ووژل، راځئ د دغه بندي پچیریانو له خولې یې واورو چې دوی د پاڅون په اړه څه وايي؟ خپل ټول وهام هه په زور بې کول جي چا به نه شو کوله غر بې تنه والو امير صاحب جي چا به نه کولو پټی بې تنه لاندې کولو زور بنې بس په سوال نه و چي سوال کار وکي دا زور ورسره چا کولو دا زور اماراتو کولو ټول امارات قوم به راباسی دو کميټي بو تړلي وه مهو بس خال بې ورخوتو لاس مني چې دا پلانی دی ګوټه غشونې سک کاغه نه کوي پېسې نه لنډوي دا څنګه چل دی پېسې به نه لنډولې بیا به امارت څه کول امارت نیوې بس پټه یې درنه لاندې کولو غر یې درنه لاندې کولو چې مه یې راکوه مه یې لنډوه دا خو شته. مننه اورېدونکو! د اسلامي خلافت په وړاندې ګډ ائتلاف کله کله له داسې بې شرمه تبلیغاتو څخه کار اخلي او داسې پوچې پروپایګنډې کوي چې موږ ته یې په یادولو شرم او حیا راځي. دوی نو په پوره ویاړ دا ډنډورې وهي چې د اسلامي خلافت مجاهدین ماشومان وژني او د زنانو بې عزتي کوي، حال دا چې د اسلام د لارې اتلان د همدې مؤمنو پتمنو خویندو د ناموس د خوندي ساتلو لپاره ځانونه قربانوي. راځئ! یو ځل بیا د بندیو، پچیریانو، خبرو ته تم شئ چې دوی په دې اړه، څه وايي. او بله خبره دا چې دوی به ویل چې دوی زنانه د کورونو نه اوباسي او په کورونو یې تور تور بیرغ لګوي او بیا زنانه ځان ته نکاح کوي، داسې خبرې به کېدې، دا خبرې تر کومه حده صحیح دي؟ زه داسې وایم چې اوس لکه مونږ د سترګو لیدلی حال که نه چې یوې زنانه ورسره خبرې که وکړې که نه چې ای وروره دا پرېږدی دا مه بیا وایې دا مریض دی او دا زه یې په خپله وتښتوم که نه هغه مولوي صاحب و، امیر صاحب و، قاري صاحب و، چارې وو، نو مونږ نږدې نه وه، ونه پېژاندو چې دا هغه ورته وویل چې خورکۍ ما سره خبرې مه کوه، دا خبرې مونږ ته ناروا ده که نه، ما مونږ سره مه ګډېږه. ګرانې مونږ زنانه راته یوې دې قسم په خدای د خور نظر ورته کړی و، د خور په هغې یې سترګې ټیټې اچولې وې، مونږ ول ده که نه، سترګې ټیټې واچولې، مونږ ته نه روان و. سره یې چا ته کتنه ما او دا چې و د دې زنانو په منځ کې روان وو د زنانو په منځ کې روان وو نو بس دو غږ وکړو مونږ د نارینه او د زنانه مزل بېل معلوم وي یو نفر و تاسو مرګړی غږ یې وکړو چې ودرېږئ چې ودرېدو بس ویې ویل چې مخونه لوڅ کړئ بس مونږ هم پګرې وغورځولې چې دا یې لله الحمد اسلامي خلافت مجاهدینو په وړاندې د ټولې نړۍ کفارو په نظامي ډګر کې ماتې خوړلې او هڅه کوي چې خپلو پوچو تبلیغاتو او پروپاګنډو ته لا زور او شور ورکړي، ولسونه وغولوي او د الله د عظیم کتاب مقابلې ته یې وهڅوي. راځئ د دې رزیلو استخبارتي شبکو د تبلیغاتو یو څو بېلګې د همدې بندیانو له خولې واورئ. هغه خلکو ته همدا پیغام دی چې مونږ خلکو ته یې ووایو چې دا خلک وژنې او داسې خلافت اسلامي نوم یې خلافت اسلامي نه خو داعش یې چې داعش راځي او خلک وژنې او مونږ چې نیولي یو مونږ ته ډوډۍ مونږ ته چای مونږ ته هر یو شی په وخت رسي مونږ چا اوسه پورې بې عزتي نه ده کړې مونږ تورشکونه مونږ په بړستنو کې څملو مونږ چې دلته ګېر شوي یو دا دویمه شپه ده درېیمه چې مونږ ګېر شوي یو مونږ ته ډوډۍ ښه صحي مونږ ته لوبیا ښه ځی مونږ ته هر یو شی ډوډی ترکاری هر یو شی ښه صحیح رځی بسترو کی پټی یخنی مو نه ده شوی چا راته دسی نه دی ویلی چا لختی ګذار په مونږ نه دی کړی چا مونږ مونږ ته بد نظر نه دی کړی مونږ ښځو ته چا نه دی ویلی چی دسی دی ځای نه پاڅی هلته کینه ویو چی خورې څه په دغه بد بس په دی مونږ وډار کړو چی بس زه چی کټ خواته ننوتم په همدی وډار شوم چی هو، کله چې د آی ایس آی مزدوران او د سي آی اې تالي څټي ولسونه د اسلامي خلافت مقابلې ته ودروي، په امریکایي طیارو او د پاکستان د ملیشو په ملاتړ ډاډ ورکوي، خو کله چې په همدې پاڅون کوونکو زور راشي، نو بیا یې نو بیا ترې خپلې پښې سپکې کړي او یوازې یې پرېږدي، ځکه نو بیا د اسلامي خلافت په لاس د بندیو پاڅون خېلو په خولو امرتي سفهاوو ته له ښېرو پرته بل ولاړ دي. الحمدالله د الله په فضل په پاس پچیر سیمه کې په لسګونو پاڅن خېل او امارتیان ووژل شول او تر دېرشو پورې ژوندي د خلافت د زمرو په منګولو کې کېوتل. ګڼ شمېر وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل او د اسلامي خلافت مجاهدینو په سیمه کې د ډش، ټي وي او نورو منکراتو کټوۍ ور ماتې او په منونو هغه اپینونه او چرس یې د اور د لمبو خورا کړل چې د امارت چرسي جنګیالیو او پاڅون خېلو یې د راټولولو په برخه کې پوره زیار او خواري ګاللې وه. دا د اسلحه او ګڼ شمېر مهمات دا الحمدالله مجاهدینو ته په لاس ورغلي دي او دې سره په څنګ کښې افیونونه او چرس او بعضې توکي وو چې هغه الحمدالله مجاهدینو ته په لاس ورغلل او هغه یې وسوځول. د اسلامي خلافت د اتلانو حوصلي او مورال خورا غښتلی او پیاوړی دی مجاهدین یوازې د الله د عظیم کتاب د حاکمیت په منظور د نړۍ د کفري ایتلاف په وړاندې مقابله کوي، څوک خو یې احساسات او حوصلې خورا لوړې دي. په څلور پنځه کسانو پسې یو مجاهد منډې ویلې او داسې منډې یې ویلې وه چې دا خبره یې نه کوله، شا ته نه کتل چې بل مجاهد راپسې شته که نه او همداسې ورپسې وه تر دې چې دوه دوه تنه مردار کړل او یو یې ژوندی تنه ونیولو. الحمدالله ملګري چېرته ستړي کېږي، الحمدالله په هغه حوصله باندې جنګېږي چې چې د شا ته کېدو هېڅ لاریون کوونکو، تړون خېلو او پاڅون خېلو ته! موږ د اسلامي دولت سرښندونکي اتلان یو. پر ټولو هغو خلکو غږ کوو په خلاصو غوږونو دې یې واوري چې له کفارو او د هغوی مزدورو مرتدو حکومتونو سره تړونونه کوي چې ستاسې انجام به ستاسې له بادارانو څخه کم نه وي. پام کوئ چې دوکه نه شئ! او نورو کفري هېوادونو څخه په ملیونونو ډالر اخلي، دوی بیا په پخو بنګلو او بلډنګونو کې اوسېږي، خارجي خواړه خوري او په لوړ بیه موټرو کې ګرځي، نو تاسې د څو کلدارو او افغانیو په بدل کې اسلامي خلافت او اسلام دښمنۍ ته تیاروي، دوی مو بیا په کیسه کې نه وي او ستاسې ژوند له خطر سره مخ کوي، موږ پر تاسې رحم لرو او په پوره ترحم او مینې سره دعوت درکوو چې راځئ! ستاسو د څو لنډغرو جلوس د ولس له منځه په راوتلي پلار یون مه تعبیروئ. لله الحمد مخلص موميان زموږ سره دي او ورور نه غواړي چې ستاسو په درواغجنو شعارونو ځانونه وغولوي. د اسلامي خلافت پر ضد ستاسو هر اقدام ځان ته د قبر کېنستو په معنا دی. والله ستاسو په حال مو رحم راځي. راشئ خپل وختونه او استعدادونه د الهي نظام د حاکمیت په لار کې ولګوئ. نوره دا د کفر غلامي او مزدوري پرېږدئ. بعز عزیز او بذل ذلیل عزا یعز الله به الاسلام وذلا یذل به الکفر وایي د الله رب العالمین دا دین هذا الامر د الله دین ته وایي او د الله دین صرف او صرف د قرآن او سنت نه عبارت دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د وښو نه او د لوټو نه چې کوم کورونه جوړ شوي دي وایي دې ته به هم الله رب العالمین دا دین ور ونه باسي دا دین قرآن او سنت دا دین د الله شریعت د الله رب العالمین نظام د الله قانون دا به ورته ور ونه باسي څه خلک به پکې عزتمن شي زما عزتمندو! زما دې خبرو ته ښه متوجه شئ، غرض زما د دې دوه حدیثونو بیانولو نه دا دی، نبي صلی الله علیه وسلم پېشنګوي ورکړې ده، په اخره زمانه کې به دا دود، دا دین په ټوله دنیا باندې حاکم شي. وایي نبوت چې کوم دی د الله د نبي صلی الله علیه وسلم دا به وایي دنیا کې موجود وي ستاسو په منځ کې څومره چې د الله خوښه وي دېرش کاله د الله خوښه وه نبوت په دنیا کې موجود کله چې الله رب العالمین د هغې د اوچتولو اراده وکړي نو الله رب العالمین به اوچت کړي بیا به خلافت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نهج او د هغې په طریقه باندې به دومره چې د الله خوښه وي بیا به یې الله رب العالمین اوچت کړي حدیث مختصرومه وایي بیا به داسې بادشاهي را شي چې هغه بادشاهي به د زوري د زور یعنې صرف او صرف بادشاهان به خلکو باندې خپل زور چلی او بیا به الله اوچته کړي دغه بادشاهي بیا به داسې بادشاهي را شي ثم تکون ملکا عاقا چک لګوونکي به یي داسې بادشاهي به یي چې دنیا باندې به چک لګوي داسې بادشاهي به وي چې بادشاهۍ او په مشرۍ باندې به چک لګوي داسې بادشاهان به وي چې د الله دین به ټوټې ټوټې کړي داسې بادشاهان به وي چې خپلو ملکونو کښې به د کافرو د امریکا او د یورپ قوانین چې کوم دی نافظ کړي کوم قوانین چې هغې خوښوي د الله اولیا به نیسي تړي به یې وژني به یې شهیدان کوي به هغه قانون به په ملک کې نافذوي کوم چې امریکا غواړي کوم قانون نه چې د امریکې او د کافرو خطره نه وي دا به نافذوي دا مې د حدیث تشریح وکړه بیا وفرمایل وایي ثم تکون خلافة علی منهاج النبوة بیا به په اخر کې ډېر خلک را ولګېدل، داسې وخت کې د الله رب العلمين دين ته ودرېدل په کار وو، هغه ايسته اسلحې وغورځولې او په کور کې کېناستل، ډېر خلک را ولګېدل، په دې باندې شبهات شروع کړه، په دې باندې الزامونه او اعتراضونه شروع کړه، د دې نه د خلکو د متنفره کولو کوشش يې شروع کړو. ای مجاهدینو! والله العظیم چې مونږ او تاسو د بېګانو شروع شو سهاره پورې الله ته وژاړو، والله العظیم که د دې نعمت شکر ادا کړو چې الله مونږ او تاسو له دا بصیرت راکړو او مونږ او تاسو یې د دې مجاهدینو او د دې لښکر او د دې فوج وګرځولو. زما دې په هغه رب قسم وي چې هغې دا اووه اسمانونه بېغېر د ستنو نه اوچت کړي دي. زما دې په هغه رب قسم وي چې هغه د عرش د پاسه استوا کړې ده، زما دې په هغه رب العالمين باندې قسم وي چې د ټولو کايناتو بادشاه او سيد او مالک دی، والله العظيم دې لښکر د وجې نه به په ټوله دنيا باندې شريعت را ځي. والله العظيم دا وينه چې کومه تويې شوه او کومه وينه چې تويېږي په رب العالمين مې دې قسم وي چې دا وينه به نه ضايع کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګري ما ته متوجه شي. هغه په مدینې کې راګیر و، کمزوري خلکو ډوډۍ مو ورته نه مېلاوېدله د خوراک. خېټو باندې ګټې تړلې وې. حدیث کې راځي، ای زما ای زما مجاهدینو ورونو، ای مهاجرینو ورونو! په دې ګرمۍ باندې او په دې سخته باندې او په دې یره باندې ورخطا نه شئ. رب العالمين مې دې قسم وي که چېرته دې دنيا بادشاهانو ته او فاسقانو فاجرانو مالدارانو ته پته ولګېږي چې په دې غرونو کې او په دې دوړو کې او په دې خولو کې او په دې لږو کې او په دې سختو کې او په دې مزلونو کې چې کوم خوند دی او کوم اجر دی لجالدونا بالسيوف په رب مې دې قسم وي چې مونږ سره به په تورو باندې جنګ وکړي زمونږ او ستاسو نبي صلی الله علیه وسلم داسې ژوند نه دی تېر کړی چې ټول ژوند هغه پسته پسته طریقې سره ژوند تېر کړی، خوراکونه یې کړي، اکرامونو ته چې کوم دی هغه ناست دي او ځان ته وایي چې زه د الله د دین دعوت کوم، والله العظیم دا د الله د دین طریقه نه ده، په رب العالمین مې د قسم وي د الله دین قرباني غواړي. که چېرته د قربانۍ نه بېغېر کېدلی، که چېرته د هجرت نه بېغېر کېدلی، که چېرته د دې پوست او نرم او مزېدار ژوند پرېښدلو نه بېغېر پرېښدلو نه بېغېر کېدلی، والله العظيم چې نبي عليه السلام به مکه نه وای پرېښې. حديث کښې راځي، کله چې د مکې نه قريشو ويستو. که چېرته زما قوم زه د تانه نه وای ایستلی وایي زه به چېرته هم ستانه بېغیر بل ښار کې نه وای اوسېدلی خو دا مکه نبي صلی الله علیه وسلم د څه دپاره پرېښودله د الله د دین او د الله د قانون د نافذولو دپاره د شرک او د کفر او د بدعت او خرافاتو ختمولو دپاره نن موږ کورونه د الله دپاره پرېښي دي موږ د الله رب العلمين نه په دې باندې راضي موږ داسې صف کې نن ولاړ يو چې هغه پاک او صاف صف دی الحمدلله دا به د الله دين او د الله شريعت راولي زما عزتمندو خبره مې دا کوله غزوه خندق کې نبي صلی الله علیه وسلم او ملګرو باندې دومره یره وه رالګېږي خندق کني خندق ګټه په کې سخته شوه، صحابه کرام راغلل، ای د الله نبي صلی الله علیه وسلم! ګټه وایي سخته شوه، په خندق کې نه ماتېږي. الله رب العالمین معجزې ښکاره کولې، کله چې سخته ډېره شي، د الله مددونه بیا ډېر راځي. کله چې مشکل ډېر شي، زما عزتمندو! په الله مې دې قسم وي، اوس خو دا ټوله دنیا په موږ راجمع شوې ده، عراق او شام زموږ په مشرانو باندې ټوله دنیا راجمع شوې ده. او دې ته تیار اوسئ، دا ورځ په تاسو باندې هم راروانه ده، څوک که ژوندي وو، هغه به دا خبرې په خپلو سترګو باندې ویني، نن خو دا یو څو کسان یې ورپسې کړي دي، کافران، هغوی وایي کېدای شي دوی په وجه باندې به ختم شي، دې کافرانو یو څو کسان مونږ او تاسو پسې کړي دي، وایي کېدای شي دوی په وجه باندې به ختم شي، والله العظیم که دا ختم کړئ. دا د الله رب العالمين د طرف نه دي، دا د قرآن او د سنت په نصوص او په دلائلو باندې مدللې خبرې دي، دا توره جنډه دا لرې نه ده، دا به په دې ملکونو باندې ان شاء الله لګېږي، خو دا واورئ چې په تاسو باندې به دا رنګې ټوله دنيا راجمع کېږي، لکه څنګه چې په عراق او شام کې زموږ او ستاسو په مشرانو باندې راجمع ده. والعاقبة للمتقین، ان شاء الله انجام به د متقیانو لپاره وي. هغه خلک چې هغه نن په حجرو کې ناست دي، په ټکونو کې او په صوفو کې ناست دي، هغه لاندې په ښارونو کې ناست دي، کافر هغې ته هېڅ هم نه وایي، د الله دښمن او د الله طاغوت هغې ته هېڅ هم نه وایي، د الله رب العالمين مبغوض انسانان هغوی ته هېڅ هم نه وايي، په شا باندې ورله ډب ورکوي، هغه زمونږ او ستاسو په خلاف باندې خلک راجمع کوي، مونږ او تاسو باندې الزامات لګوي، دا کښته دي، دا پورته دي، دا داسې دي، دا داسې دي. والله العظيم هغوی ته څه پته ده چې مونږ څوک يو، هغوی دې راشي دلته دې دا سخته لږ وګوري، هغوی دې د دې د ډرون طيارو د لاندې يو څو شپې دلته وکړي. هغوی د د ټولې دنیا مخالفت او د ټولې دنیا را جمع کېدل دلته ویني، بیا دې زموږ پسې خبرې وکړي. زما عزتمندو! دغه حالات را روان دي، خو ان شاء الله باذن الله په ډاډه زړه باندې، په پخه سینه باندې، مضبوطو قدمونو باندې د الله په فضل او کرم سره به د دې موږ مقابله کوو. او ان شاء الله عز وجل د الله په فضل او کرم سره د الله رب العالمین هر دښمن که د الله په ځمکه باندې که په هره جامه کې که په هر حکومت کې که په هر تنظیم او ډله کې چې د الله د شریعت مخې ته ودرېږي او د قرآن او سنت مخې ته د هغې سر به انشاءالله مونږ په تورو باندې پرې کوو انشاءالله بإذن الله زما عزتمندو دا خبره مې کوله نبي صلی الله علیه وسلم ګټه وواله لږ شانتې ګټه ماته شوه ویې فرمایل الله اکبر الله اکبر یې ووایو وایي ما چې کوم دی د قیصر او د کسرا ماڼۍ ولیدلې قیصر او د کسرا ماڼۍ مې ولیدلې دې خبرې ته ښه متوجه شئ، ګوره دا ډېره عجیبه خبره ده، دلته منافقان ولاړ وو، څه؟ هغې دا خبرې واورېدې، خپل منځ کې ټوکې شروع کړې، ګپې یې شروع کړې، مړه دې ته هم څه ګورې، یو مدینه کې به ټول خلک راجمع شوي دي، دغه دی نن او سبا کې چې کوم دی ختموي، نام او نښان به یې نه وي، ورک به شي، پته به یې هم ونه لګېږي او دا خوږونه بویه د قیصر او د کسرا ده، ماڼۍ. رائیس صیب د الله رب العالمین د دین لپاره راوچت شئ والله العظیم د الله رب العالمین دین د وینو تویه کولو نه بېغېر او د قربانیو د تورو نه بېغېر نه راځي صرف په دعوت باندې نه راځي خبره مې دا کوله د الله رب العالمین دین قرباني غواړي او دا دین به انشاءالله راځي دا کوم حدیثونه چې ما وویله دا به رښتیني کېږي او دې باندې ځان پوه کړئ نبي صلی الله علیه وسلم چې کومه پېشنګویي ورکړې ده دا یې ګوره د الله د خالص دین په باره کښې ورکړې ده چې هغه قرآن او حدیث نه عبارت دی صرف او صرف قرآن او حدیث به غالبېږي کوم نظام او تنظیم او ډله چې د دې په خلاف کښې راځي الله رب العالمین به ذلیله کوي او شرموي به ليبلغن هذا الامر هذا الامر ويل کېږي قرآن او سنت ته قرآن او حديث ته ويل کېږي نو زما عزتمندو غرض مې دا و چې هر کله الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې دومره غټ احسان او دومره غټ نعمت کړی دی نو بیا راځئ چې مونږ او تاسو دا خپل جهاد او دا خپله قرباني د شریعت تلې سره برابره موږ او تاسو دا خپل وینه چې کومه ده دا په داسې طریقې سره ورکړو چې الله زموږ نه راضي وي. زما عزتمندو مسلمانانو! د جهاد فضایل تاسو اورېدلي دي، څومره غټ عمل دی، څومره یو دوه درې فضایل به زه بیان کړم چې نیت زموږ او ستاسو برابر شي زموږ او ستاسو په دې راتګ کښې. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي. من قاتل فی سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وایي څوک چې د الله په لاره کې صرف دومره جهاد وکړي صرف دومره جهاد د یو اوښي د رالوشلو په اندازه باندې جنت د هغې لپاره واجب الحمدلله علی ذلک نبي صلی الله علیه وسلم دویم حدیث کې فرمایي عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیة الله وعین باتت تحرس فی سبیل الله دوه سترګو ته به د جهنم اور ضرر نه شي ورکولی مجاهدینو انشاءالله باذن الله ستاسو سترګو کې دومره قوت ایماني دی چې دوی باندې به د جهنم اور اثر نه شي کولی دا ولې ځکه دا سترګه دا د الله رب العالمين د دين دپاره دا بې خوبه شوې ده ډېره زياته دې سترګې باندې داسې وختونه راځي چې له پاسه په دې باندې تیارې ګرځي او لاندې پرې ځمکي دښمن ګرځي او هر طرف نه بمونه راورېږي او دا الله ته متوجه او الله ته یې لاسونه اوچت کړي او جاړي اوښکې ترې روانې دې سترګې باندې داسې وختونه راځي جهنم اور کې الله دومره طاقت نه دی اچولی چې دومره قیمتي سترګې هغه وسوځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث شان ورود داسې دی، صحابه کرام ډېر ناشنا خلک وو، سلف صالحین ډېر ناشنا خلک وو، زما عزتمندو! څومره به چې اوچت عالم شو، بیا به هم جهاد ته تلو، د الله په دین به یې قرباني ورکوله. والله العظیم! مونږ به ځان ته ډېرې بهانې کتلې، خو لېکن د الله رب العالمين د دين قرباني غواړي زما عزتمندو کوم علماء کرام چې دي دعوتونه کوي والله العظيم د الله دپاره دې راوځي دلته د دعوت موقع ده هغه مجاهدینو چې هغې ټوپک په لاس کښې اوچت کړی دی د هغې د تربیت ضرورت دی دې ته دعوت وکړي زما عزتمندو چې په دعوت باندې شریعت ته راشي دعوت هم ځای ونیسي دا دعوت څه خوند کوي دلته زه بیان کړم اول ته زما لپاره چې د الله رب العالمين دښمن او د طاغوت قانون دی او د هغۀ حکمراني ده. کفر په کې ازاد دی، شراب نوشي په کې ازاده ده، زنا په کې ازاده ده، شرک په کې ازاد دی، مزارونو ته حفاظت کولی شي. والله العظيم زمونږ زړه په دې باندې نه يخېدو ځکه مونږ الله رب العالمين راايستي. نن ډېر ضعیف دی، نن خلکو ته ډېر معمولي ښکاري، یو وخت به داسې راشي، ای مسلمانانو! د دې سګ په لاس کې به دومره قوت وي، دا منافقان چې کوم مونږ پسې مونږ پسې خبرې کوي، والله دا به مونږ ته پسخېږي، والله دا به وایي چې زه څنګه په دې سګ کې داخل شم، شرمېږي به، ټیټې سترګې به یې نیولې، خجالت به یې، نه به راتللی شي او نه به وروسته پاتې کېدلی شي. دا سب آینده لري ځکه موږ دې ته راغلي او څنګه آینده لري د پیسو د دنیا په لحاظ سره آینده نه بلکې د الله رب العالمین د خالص دین د نافذولو په لحاظ سره آینده لري زما عزتمندو حدیث شانې ورور مې بیانوم جابر بن عبدالله رضی الله عنه رضی الله عنهما دا وایي یو سفر کې یو سفر کې جهادي سفر کې روان موږ دنیا مخې ته ایښې ده، دنیا مو په لاسونو کې راخسې ده او مینه ورسره ډېره زیاته کړې او زړونو ته مو ننوتې ده، ځکه موږ جهاد ته وروسته پاتې یو، ځکه جهاد ته نه شو تللی. نو وایي د لښکر امیر چې کله دې ته وکتلې، تپوس یې ترې وکړو چې ولې؟ دا حدیث یې ورته وویل د دې وجې نه. وایي ښه! مشران ستا چې کوم دی په پیسو خرڅ شوي نه يي، مشران ستا مخترعین نه يي، کفار نه يي، مشرکین نه يي، مرتدین نه يي. څومره خوند کوي دا جهاد او څومره مزه کوي زما عزتمندو. ډېره مزه کوي او ډېر خوند کوي زما عزتمندو دا جهاد. نو غرض مې دا دی هر کله چې دا جهاد دومره غوره عمل دی، دومره قیمتي عمل دی، مجاهدینو د الله د شریعت ډېر لحاظ وکړئ، خپلو منځونو اصلاح وکړئ. والله دا وینه ورکولی شو او دا میزایلې برداشت کولی شو دا شپه ورځ دا یره برداشت کولی شو ګرمي به نه شو برداشت کولی والله العظیم داسې په کار ده چې مونږ او تاسو چې کله ګرمي ډېر وي چې ډېر اوږده لمونځونه وکړو چې رب مونږ ته وګوري او زمونږ نه راضي شي د اسکارو پابندي وکړئ زموږ اصلي هدف ورځ په ورځ به تاسو ته ښکاره کېږي، زموږ جنګونه به غټو غټو طواغیتو سره راځي، زموږ جنګونه به غټو غټو کفارو ائمة الکفر سره راځي، د هغې لپاره صرف په بزرګۍ باندې کار نه کېږي، مجاهدین اوچت اوچت ټرېننګونه وکړئ، ځان دومره مجهز کړئ، دومره مسلح کړئ، دومره ځان پوه کړئ چې زموږ او ستاسو هر یو ملګری سلو سلو او زرو زرو ملګرو ته تربیتونه ورکړي. زما عزتمندو! د الله رب العالمين د دين په طريقه باندې ځان پوه کړئ. الله هغه مجاهد نه ډېر راضي کېږي چې هغه اوچت همت لري. والله زه د الله نه دا دعا کوم، زما دعا تاسو واورئ. د فايدې لپاره يې تاسو ته بيانوم، ګنې دا خبرې نه دي کول په کار. زه د الله رب العالمين نه دا دعا کوم چې يا الله! ما ته دومره اوږد عمر راکړه د عافيت او د ايمان سره. چې په دې عمر کې زه دومره کار وکړمه، دومره کار ستا د دښمن او د کفارو په خلاف باندې، دومره خلک تیار کړو، دومره ملګري تیار کړو، دومره قرباني ورکړو، دومره کافر مړه کړو، دومره ضعیف دې ونیسو، په هر ځای باندې شریعت او د الله دین نافظ کړو، حدود پرې نافظ کړو، کافر او مرتد دا قتل کړو او ختم یې کړو. بعضې وخت یو قیمتي انسان هم شهید شي خلک وایي چې دا ولې زمونږ او ستاسو مشایخ کرام شهیدان شو شیخ مقبول رحمه الله تعالی شیخ فاتح شیخ جهادیار او دغه شانتې نور دا قیمتي قیمتي دانې زمونږ او ستاسو نږدې وخت کې لاړې د امریکې د ظالمې ډرون د تیارې په میزایلو باندې لاړې اوس هم خلک مونږ باندې الزامات لګوي او زمونږ په باره کې شکونه کوي زموږ دومره قیمتي قیمتي دانې والله العظیم که موږ یو کروړ فاسقانو سره د هغې سر برابر کړو د هغې وینه برابره کړو دوی په دې شریعت باندې قرباني ورکړې ده دوی په دې دین باندې قرباني ورکړې ده خو دا وینه نه ضایع کېږي زما عزتمندو قیمتي سړي وینه چې تویه شي دا وینه دومره کار کوي چې هغه سړي څومره کار نه شو کولی ان شاء الله دومره اوچت همت به ساتو اعلی تربیتونه وکړئ هر اسلحه باندې ځان پویه کړئ غټو غټو اسلحو باندې ځان پویه کړئ اوانمو باندې ځان پویه کړئ په توپونو باندې ځان پویه کړئ په راکټو باندې ځان پویه کړئ په اشتارتو ټولو اسلحو باندې ځان پویه کړئ مونږ او تاسو ته دومره غټ غټ جنګونه را روان دي چې په هغې کښې ماشوم ګډا کېږي په مخ مبارک کښې چې کوم دې د خور دغه کړۍ لاړې دا ولې؟ دا د ملګرو د معمولي نافرمانۍ د وجې نه زما عزتمند به د ګناهونو نه ځان وساتئ جهاد صرف ټوپک راغستلو ته نه وي المجاهد من جاهد نفسه وهواه فی ذات الله اصلي مجاهد دې ته وایي چې د جهاد په میدان کې خو وي خو لیکن له خپل نفس او د خواهش سره سخت جهاد کوي د الله رب العالمین لپاره زما ورونو! د ګناهونو نه ځان وساتئ، د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ، بلې دې خبرې ته متوجه شئ چې خلکو سره ښه اخلاق وچلوئ، عامو مسلمانانو سره مینه محبت وکړئ، بد اخلاقي مه کوئ خلکو سره. لاره کې چې خلک مخامخ شي، السلام علیکم، سړي مشي ورکړه، وروره څنګه یې، ښه یې، جوړ یې، په پراخه تندي باندې خلکو سره ملاو شئ، ولې ستاسو په خلاف باندې شپه او ورځ دا ټوله دنیا لګېده او قسما قسم الزامات دې خلکو ته لګوي، خلک تاسو نه متنفره کوي، خلکو سره محبت وکړئ، خپل اخلاص ورته وښیوئ چې ای خلکو مونږ تاسو نه څه نه غواړو، مونږ د الله دین او د الله شریعت نافظول غواړو، خلکو سره مینه محبت وکړئ. چا کې ګناه وینئ، عامه ګناه، ډېر په ښو اخلاقو سره، په ښایسته لهجې سره هغه منع کړئ د ګناه نه، ګناه باندې سترګې مه پټوئ زما عزتمنو! ګناه باندې خوله مه ورتېرېږئ، د ګناه په مجلس باندې بنده خوله مه ورتېرېږئ، دې سره د الله رب العالمین نصرت او د هغې مدد کمېږي او ختمېږي. ګناهونه باندې رد کوئ په ښایسته طریقې سره، هغه کوم چې هغه ګناهونه دي. او کله چې موږ او تاسو د حدودو نافذول شروع کړو د الله مددونو ته به تاسو بیا انشاءالله ګورئ غرض مې دا دی خلکو سره ډېر محبت وکړئ ښه اخلاقو سره وچلوئ دې خبرې ته ښه متوجه شئ لارو په ګودرو کې او په کلي کې او په بازار کې په هر ځای کې خلکو سره ښه اخلاق وکړئ سختې خبرې خلکو سره مه کوئ خلک د خلافت نه مه متنفره کوئ، خو لېکن د الله په نافرمانۍ کښې د چا سره مونږ او تاسو الحمدلله نرمي نه کوي، الله په نافرمانۍ باندې بیا مونږ نه غلي کېږو هغه جدا خبره ده، خو عامو خلکو سره ښه اخلاق وکړئ. زمونږ او ستاسو دې داسې چال او چلنې چې دا خلک زمونږ او ستاسو نه متاثر شي او د الله دین سره یې مینه پیدا شي. دغه رنګې زما عزتمندو بل د دې ادب لحاظ وساتو چې موږ او تاسو د امیر اطاعت وکړو. زموږ په پښتنو ملګرو کې د امیر بلکل اطاعت نشته. زما عزتمندو د امیر نافرماني د شکست سبب دی، د شکست سبب دی ای مسلمانانو مجاهدینو! مخکې د غزوه احد مثال مې درته پېش کړو، امیر نافرماني مه کوئ، د امیر اطاعت وکړئ فی القطمیر والنقیر. قرآن او حدیث کښې د امیر په اطاعت باندې څومره زور ورکړې شوې دې ډېر زېت زور په دې باندې ورکړې شوې دې په دې کښې ډېر زېت احتیاط وکړې زما عزت مندو کاش چې زمونږ مسلمانان مجاهدین په دې خبره باندې پوه شي د امیر اطاعت ډېر مهم دې او ډېر ضروري دې خو اکثره ملګري زمونږ په دې خبره باندې نه پوهېږي خپله خوښه کوي او خپله طبع کوي مجاهدینو خپله طبع مه کوئ شهيد چې څومره فضايل لري تاسو اورېدلي دي که نه للشهيد عند الله ست خصال شپږ یا اووه خصوصیات به الله ورکوي چې نورو مؤمنانو له نه ورکوي قبر عذاب پې نشته او دوو یا حرو سره نکاح ده او اول وینې قطره چې دې لېږي ډارک به ورته الله رب العالمین بخښنه کوي الله دې مونږ او تاسو دې نه وساتي زما عزتمندو مجاهدینو وروڼو والله العظیم د الله نه ډېر یېرېږئ الله ته ژړاګانې کوئ الله مونږ خو راوتي خو لیکن زمونږ خاتمه برابرول او نیت او اخلاص زمونږ په زړونو کښې راوستل دا ستا کار دی الله زمونږ په زړونو کښې چېرته ریا را نه شي اعمال هم چېرته برباد نه شي وینه هم ضایع نه شي بس دنیا والاخره کښې را نه شو دې خبرو ډېر زیات لحاظ وکړئ زما عزتمندو مسلمانانو مجاهدینو مهاجرینو ورونو! چا چې هجرت کړی استقامت کوشش وکړئ هجرت ډېر سخت شی دی هجرت ډېر تریخ شی دی زما عزتمندو ډېر سخت به تاسو ابتدا کښې خفه یاستئ پرې زړه سخت خپه یي تنګ یي بې سوری کور را یادېږي چا چې بچي هغې ته بچي را یادېږي، مور او پلار را یادېږي، هغه کلی او ماحول را یادېږي. کله چې دا سخت ژوند دي که نه او مشکلات یې مصیبتونه یې سړي ته هغه پوس پوس او نرم نرم ژوند را یادېږي خو په زړه کې به څه وي ربه موږ دا هر څه ستا لپاره پرېښي دي. جهاد ډېر سخت شی دی چا چې هجرتونه نه کړي راوځي په الله مې دې قسم د الله د دښمنانو د لاندې ژوند تېرولو د وجې نه انسان ورځ په ورځ بېمانه کېږي ورځ په ورځ په نوو نوو ګناهونو کښې واقع کېږي والله په براءت باندې عمل نه کېږي د طاغوت د سلطې لاندې والله العظيم پاک مال او د حرام مال په مابين کښې تميز باندې عمل نه کېږي دا نه شي کېدای ته د طاعون د لاندې اوسېږي او يو ورځ نه يو ورځ به ته د يو چا کره حرامه نه خورې خامخا به يې خورې براءت په دې باندې عمل نه شي کولی د الله شريعت په خپلو سترګو باندې نه شي ليدلی علماو د طاعون د لاندې پوره حق نه شي بيانولی افسوس افسوس هغه خلکو باندې هغه مسلمان باندې چې د اسلام دعوه کوي او په اسلامي خلافت او د پاکو مجاهدینو باندې داسې الزامات لګوي ایا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کافرو ښځې وینځې کړې دا ظلم و دا عین انصاف و جزاء لکفرهم دا دی د دوی د کفر بدله به مو ورکوو کوم آیت کریمه چې ابتدا کې ما ولوستو هغې کې هم الله رب العالمین ډېر ښکلی ترغیب ورکړی دی والله العظیم دا آیتونه چې کله سړی په دې وخت کښې لولي که نه د جهاد په دې سنګر کښې او په دې میدان کښې داسې لکه په زړه باندې چې پټۍ لګېږي الله څه وایي یو مونږ او تاسو تسلي را کوي الله وایي چا چې زما په لاره کښې هجرت وکړو څوک چې د خپلو کورو نه مجبور شو چې هغه دا خپل کورونه پرېږدي د الله د وجې نه واخرجو من دیارهم زما عزتمندو مونږ او تاسو کې بعضې خلک خو کافرو راایستي دي کورونه نه په زوره او بعضې خلک کافرو ته داسې سپا نه دي ویلي چې ته تښته خو لیکن هغوی مجبور شوي دي د الله رب العالمین نافرماني د لرې نه شو برداشت کولی نو ځکه هغوی رالېږېدلي دي او کورونه یې پرېښي دي دا هم په اخرجو من دیارهم کې داخل دی الله فرمایي ټول ګناهونه مې ورته معاف کړل لو کفرن عنهم سیئاتهم مبارک هم شه الله وایي ګناهونه مې ورته معاف کړل ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار وایي داسې جنتونو ته به داخل کړه چې د هغې د لاندې نهرونه روان دي الله وایي وایي نن که تا کور پرېښی دی مړه دنیا به څه ګوري ان جلف الخبز والنوم مع الكلاب على المزابل لکثیر لمن يريد ان يرث الفردوس وایي هغه مؤمن چې د الله رب العالمین نه دا غواړي چې الله دې ما له جنت الفردوس راکړي جنت الفردوس دومره لوی نعمت دی دنیا دومره معمولي ده او دومره کمزورې ده چې دې دنیا کې الله رب العالمین راولېږېږي ما ته متوجه شئ دې دنیا کې الله راولېږېږي صرف دوه شیان دې له ورکړي صرف دوه شیان یو وله وچه ډوډۍ ورکړي وچه او بل د خوب ځای دې ته نه میلاوېږي خلک یې په خوب د خوب دپاره نه پرېږدي خوب ځای وایي دې ته میلاوېږي په ډېران کې ډېران ډېر ډېران کې چې هغه هجرت وکړي او هغه د الله رب العالمین د شریعت او د نظام دپاره راشي او دا خپل سر په لاس ونیسي او د الله په دین باندې قرباني ورکړي الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنانو د ټولو مجاهدینو د مشرانو د امیرانو حفاظت وکړي الله دې اسلامي خلافت مضبوط کړي الله رب العالمین دې ټول کافر ذلیله کړي صف رب العالمين ورځ په ورځ نور هم کار کوي ماکان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله فرمایي وایي نور به الله تصفیه راولي پاکي به راولي امتحانات به راځي مشکلات به راځي مصیبتونه به راځي تر دې چې الله رب العالمین به ټول خبیثان یو طرف ته کړي ټول مؤمنان به یو طرف ته کړي ای مسلمانانو چې کوم هجرت مو یې کړی راوځئ هجرتونه وکړئ خو والله العظیم د دې طواغیتو او مرتدو نظامونو لاندې به دومره امتحانات په تاسو باندې را شي چې سر یې کفر ته به مو مجبوره کړي نعوذ بالله من ذلک په رب العالمین مې د قسم یې مونږ چې هجرت کړی دی دا خبرې مونږ لیدلې دي په سترګو باندې دا خبرې را روانې دي مسلمانانو دا خبرې را روانې دي سر یې کفر ته به تاسو مجبوره کوي دا کفار او د کفارو دا غلامان حکومتونه دا ګنده مرتده ایسای